بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی یا ایها المزمل ای ځان مغفتونکې د دکیدونکې قم الليل الا قليلا دا به هغه ورځ چې ځمکه او غرونه ولړزيږي او د غرونو حالت داسې شي لکه د شګو ډېرې چې خوريږي